من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مقاسی سمانیه دا و مقیدوا توحید رسالت صداقت د کتاب دا بیان شو سلورم اصل دی ایمان بالیوم الاخر مسله د قیامت قران پاک کې ډېر سوراتونه داسي چای کې دا مسله د داوا ګرځول لکه قیامت شو سورې زلزال شو کئ تاسو په شک کې دوباره پورته کېدو نو فینا خلقناکم ما پیدا کړی دغه شان سورته قاف یو لسم آیات کې اس بعد د قیامت کې کذالک الخروج دغه شان او غزې د قبرونو نه راپور ته وشي انکار د مشرکین قرآن ذکر کوي د قیامت نه سوره مومنون کې وګورئ دواتیا نمبر آیات کې سوره مومنون دواتیا نمبر آیات دغه شان دي سوره یاسین کې وګورئ اتاو یا کې سوره یاسین اتاو یا Mm-hmm. او به انکار کو نو نو انکار کوي هغه په قول باندې انکار کو نن په فعل باندې کې عمل اغیر نه کوي مناسب بنی اسرائیل کې وګوره یو کم 500 کې بنی اسرائیل یو کم 500 او دا شانتی سوره نحل کې شپږ شپږ اته درسم یاد کې سوره نحل اته درسم کې سوره نحل اته درسم واقسموا بالله جاد ایمانهم لا وصل الله من يموت قسمونه خوړ په الله مضبوط قسمونه چې پورته نکي الله هغه سوچ قبرونه کې دي وګوره دیو به قسمونه کول چې مونږ را پورته کیو نو الله تعالی هم قسم کوي چې زبر را پورته کومه دریو صورتونو کې په دوباره راپورته کې دوه باندې الله قسم کړ دې سورۃ یونس کې وګورئ 350 سمات کې قسم ذکر کړي دا الله چې زبو راپورته کوم سورۃ یونس آیات 350 کې ويستنبئونك احق هو تپوس کې ستانه چې رښتیا د قیامت قل ای وای او وربي او قسم دې پر رب انه لحق چې دا قیامت د رښتیا قسم په الله چې قیامت د رښتیا وربي قسم می دی پرب چې قیامت دې رښتیا دغه شان سورې سبا کې وګورئ درې میات کې په دوباره پورته کې دو باندې الله قسم ذکر کړي سورې سبا درې میات قسم می دی پر عالم الغیب چې په دې پټو لتاتی انکم قیامت پر ترازی قسم می دی په الله چې په دې پټو قیامت پر تراولی تغابن کې وګوره و مې یاد کې قسم ذکر کوي پراتو د قیامت تغابن و مې یاد زام الذين كفروا الله يبعثو ګمان کوي کافر چې پورته بنشي قول ورته وایا بلا پورته بشي وربي لتبعثن قسم می دی پرم چې پورته بشي قران کې د اثبات د قیامت د پاره پنځه طریقې اختیار کړلې یو دوباره ژوند قیاس کړ دې په پیدائش د اسمان نظم کو اے خلکو الله تعالی اسمان نظم کې پیدا کړل دي نو تاسو هم دوباره راپور تکي قیاس د دوباره ژوند کړ دې اعلی اخراج النار من الشجر وګورا ونی نظر لا اور رو باسی دغه سورہ یاسین کې وګورئ اتیا آیات کې الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا هغه ذات ته چراوي سره تاسو لرا د شنی ونی نور څنګه چې شنی ونی نور راو باسي د سی باندې سخت زمکه نه تاسو را پورته کی تاسو په ذهن کې شنه ونه اور دواړه ګران ګران دي فالله تاسو دي تاسو په ذهن کې د دې سخت زمکه نه بیا را پورته کېدل ګران دي فالله ما تاسو دي زو را پورته کوم دریمو قیاس د دوباره ژوند کوي په ابتدا اول می پیدا کړي نو بیا ودی پیدا کم لکه سوره روم کې وګورئ ویشتم آیات کې سوره روم ویشتم آیات دوباره ژوند قیاس کړ دې پړومبي ژوند اول می پیدا کړی وای نو بیا به پیدا کم او الذی یبدو الخلق ثم یعیدو الله غزاد ته چاول پیدا کړی مخلوق ثم یعیدو او بیا به دوباره واپس کی او هو اهون علی فی ظنکم او اعوان علیم فی زامکم دا دوباره واپس کول تاسو به ګمان آسان دي دا ولنا تاسو ګمان کې دوباره واپس کول خو آسان دي نو چې تاسو به ګمان کې آسان دي نه الله به بیا را پورته کنه اوله پیدا کړی چې دا ګران کارو ځکه یو شی نقشه نه جوړول ګرانی چې نقشې نه بیا خو جوړول آسان دي او اون علی فی زامکم دا دوباره واپس کول ساس به ګمان آسان دي مالا به راپور دکی دغه شان دي بنی اسرائیل کې یو پنځوسم کې دیم ژوند قیاس کړ دې پړومبي باندې اولې پیدا کړی نو بیا به را پورته کی قل الذي فطركم اول مره وایا هغه ذات چې اول پیدا کړی اول پیدا کړی نو دوباره به را پورته کی سلور پنځمه طریقه قیاس دی اعاده په باس دنیوي قیاس الاعاده په باس دنیوي دنیا کې را پورته کړی پس د مرګ نه بیا قیامت کې وجم را پورته کینو او سوره بقره کې پنځو ځینو کې باسي دنیوي ذکر کړل سوره بقره کې پنځو ځینو کې باسي دنیوي ذکر کړل دنیا کې مړ کو بیا میرا پورته کو دسی به تاسو مړ کم بیا به را پورته کم ګران نه ده یو ګوره بقره شپږ پنځو سمیات کې باسي دنیوي بقره شپږ پنځو سم کې فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون بني اسرائيل موږ ته الله ځانو کوي لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة موسی عليه السلام پتا باندې باور نکوم خبر دې نه منو تر دې چې وینو الله ښکارا نو فاخذتکم الصاعقه اونول تاسو در تندر او تاسو ورته کتون کی وای ثم باسناکم من بعد موتکم بیا میرا پور تکړه پس نمبر نو ګورا دنیا کې می دمر نرسرا پور تکړه نو قیامت کې بدیوم دمر نرسرا پور تکوما دوباره ژوند قیاس کو په باسي دنیوي خرق عادت باندې بعض دنیوي غیر عادي د عادت نه خلاف دې صورت کې بیا وګورئ دریو یا نمبر آیات کې بعض دنیوي بیانې دریو یا کې وقل نذربو ببعضها او منغا وای مړې په باز اندام په بازي اندام یا د غوا یا د مړی وای مړې په بازي اندام د مړی یا په بازي اندام د غوا کذالک یحیی الله الموتى دقشان راپور ته بکی الله مړو دیم جون قیاس کو په باسی دنیوي غیر عادی باندې الم ترا ال الذين خرجوا من ديارهم نګوره هغه خلکو ته چې وتلیو د کورونو نام هم الوف اغیو په زرګونو حذر الموت دیر د مرګ نه د مرګ دیر نو وتل حضر الموت دیر د مرګنا د مرګ نه یریدل قوتل د کورونه فقال لهم الله موتو او یا الله اغه تمړ شي وګورم لیکړو ثم احیاهم بهجوند کړل باس دنیوي غیر عادي بیا میرا پورته کړل څلورم ځل وګورئ 200 یو کم شپې ته کې دو سوا یو کم شپې ته کې الم ترى ان غوري او کلذي مر على قريه قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فما تولى ميتام ثم بعث عزیر علیہ السلام سل کال الله مړو ساتو به دنیا کې را پورته کو دقه سی وتاسو د قبرون را پورته کی او پنځم زله وربسې آیات 200 شپته کې دغه شان چې څنګه دا تیار کړو دغه صفتا تیار کی دا پنځه مقامات دی بقره کې پدې کې بیان دی د باس دنیوي غیر عادي نو پنځمه طریقه د اثبات د قیامت سره دوباره ژوند دی قیاس کو په باس دنیوي غیر عادي باندې دنیا کې را پورته کړي نه قیامت کې بدر را پورته کی دا را پورته کیدا الله تعالی آسان دي دنیا کې راپور تکړه نو قیامت کې به راپور تکړه سلورم اصل دی جهاد جهاد د جهود نه دی او جهود وای مشقت تا دا الله په دین کې مشقت پورته کول شریعت کې جهاد ستوي صرف و جمیل قول مالیت والبدنیت صرف و جمیل قول مالیت والبدنیت لیشات الدین خپل ټول مالی او بدنی طاقتونه د دین د اشاعت د پاره استعمالول دې ته jihad وایي او jihad دا په مختلفو قسمونو دي یو دی jihad ما نفس لکه سورې ان کبوت کې وګورئ جهاد مع النفس دا ذکر کئ ان کبوت پنځم آیات کې سورې ان کبوت پنځم آیات ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه هغه چا چې jihad وکړو نو jihad کوي د پاره د پیدا خپل ځان jihad ما نفس او jihad ما نفس دا بیا په څلور قسمه ده یو د تعلم از د کول دویم د عمل په تعلم چې زده کړو دا په عمل کې راولي دام جهاد دی دریم د تعلیم او دعوت سدي ذکر د اسنور تورسوه تعلیم او دعوت سلورم دې صبر په تعلیم دعوت کې ما مصائب راځي تکلیفونه به راځي برداشت کوه دا د جهاد مان نفس یو جهاد مان نفس دویم دی د مور او پلار با په شرکی کارونو کې نه مني او بل د جهاد ما علماء سو جهاد دې ما علماء سو د ناکار مليانو سره او جهاد معلومه سو دام ذکر کئ سورہ عنکبوت کې ورپسې آیات کې دا زړو منا په دې روان شه او زا زار ګناي دی پمای پتا ته سو کوئی ګناي په کې زب ګنا زموار د زیما نشته بګي الله وی وما هم بحاملین من خطایا من شیء نه دیو پورته کون کی د ګناونو دیونی ستا ګنا نشي پورته کوله دغه شانتي د شیطان سره بجیات کې بيد په شوبات د شیطان بو وسوسه ورځي تب داغه وسوسه د پکې قسمه قسم معنی به ترولي شیطان مې قرآن ته نه پری داغه وسوسه به د پکې قسمه قسم وسوسه پلان کې کاروانېږي پلان کې ورانېږي داو کا داو کا دا ټول بشاته کې دا شوبات دا غرزه لړکې به او دغه شان د کافرو سره jihad دی کافرو سره jihad هغه په سلور قسمه ده بل ید په لاس باندې jihad بسیف یو بل مال دوا بل لسان درې بل قلب لکه به نفرت کې په تور به د کافر خلاف کې کوم قراله مال به د کافر خلاف لګي جواب به د کافر خلاف استعماله زړه به د کافر خلاف استعماله او دا شان د علماء سو سره با jihad کې علماء سو باندې شرک ترابلی نه ومني د دې سره به jihad کې په جواب کې په لاس بکې پړه بکې لکه و د مبتدین نفرت کې جواب باندې بد بدعتي بد وي د مشرک بد وي کله لاس مقراله مخالفت به کې نو جهاد بس د پاره کې قران د جهاد حکمتونه بیان کړ دي سوره بقره کې وګورئ یو سل نویات کې یوسل درنوی وقاتلهم حتا لا تكون فتنه جنگو کې د کافرو سره حتا لا تكون فتنه چې پاتې نشي شرک جنگ دیلو کا چې شرک د فشي او بیا د جهاد د فار قوانین قران ذکر کړ دي سورہ انفال کې بیا دغه وضاحت کوو هغه پنځه قاعده قران بیان کړې دي یو قاعده دا دشمن ته منشاګي پنځه سم آیات کې یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوا الادبار دشمن د شام ګرځوا دیمه قاعده ده دا الله او رسول خبره ومني سورہ انفال شلم یاد کی یا ایو الذین آمنو اطیعوا الله ورسولا اومنه دا الله اومنه دا پیغمبر دریم قید دا دا پیغمبر دی جهاد ترابلی نو رستو کېږي بنو سلیریشتم یاد دان پال یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اومنه دا الله اومنه دا پیغمبر استجاب بتو کوي دعوت قبول کوي سلورمه قاعده خیانت باندې کوي ویشتم آیات انفال کې یا ایو الذین آمنو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د پیغمبر سره او پنځمه قاعده ځان کې تقوا پیدا کړئ سورہ انفال کې قوانین بیان کړی د پاره د جهاد دشمن ته بشانه ګرځوي نو چې په جهاد کې دي شاو ګرځولا نور پسې کړکې فقط باب غضب من الله شپاره سمات کې دا الله په غضب باندې گرفتار شي نو دا جهاد خو کېږي د پاره د اشاعت د توحیدو نو چې jihad ته شاکړنو په غزا وخت شوي نو چې توحید ته شاکې د توحید مسله نه بیانې د توحید اشاعت نه کې توحید نیز دکې دا الله په غضب باندې اخته نشوي رمضان دې درسونه د قران شروع دي د توحید اهم مسلې ځکیږي او ته ناراضي چې کې نه ورته ځان لک تکلیف کې دا لوی jihad دې سورې فرقان کې وګورئ الله پاک د قران بیان ته لوی جهاد ویل نه سوره فرقان قران ته الله تعالی لوی جهاد ویل دا غټ جهاد دی وجاهدهم به جهادا کبیرا او جهاد وسرو په قران لوی جهاد قران بیان ته الله سوئی وجاهدهم به جهادا کبیرا لوی جهاد وسرو کا نو قران ته الله تعالی لوی جهاد ویلې سیمه آتے دو پندو سمیات کی باون آیات قران ته کې نسل قران از د کول په قران ځان په کول د لوی jihad دی اوري نو دا لوی jihad دی راشه jihad وکا دا jihad دی پنځم اصل د انفاق مال ولګوا قران پاک کې د جهاد د پاره بای صورتونه چلول دي لکه انفال شو توبه شو د کې مضمون د جهاد دی دغه شان د انفاق د پاره هم بای صورتونه چلول دي لکه سوره حدید هغه کې ترغیب د انفاق ته بلوجوی الخمسه په پنځو طریقو سره انفاق له ترغیب ورکړل یو مال د الله دې ولګوا و میات سوره حدید کې وان فی قوم ما جالکم مستخلفین فی خرچو کې دا غنا چې الله ګرځولې ناس پاره دا مال د الله دی دا الله مال دی وی لګوا دیم پاتې کیږي الله تا لسم یاد کې حدیث ولله میراث السماوات والارض الله تا پاتې کېدل د اسمانو زمکو دي یو مال زما دی وی لګوا دویمو پاتې کیږي ما ته نوې لګوا دریم زماله قرض را کړه مال ستا شو او ستا سره دې هم خماله قرض را کړه په کار بدی شي یو لسم یاد کې سوره حدید من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوګ دې چې ورکه الله در ورکړه خو څوک دې چې الله لا ورکړو کی تعبیر په یو قرضو سره کړل معنی څه دی یوتی قرض سره تعبیر کړل د پاره د خوشالولو د موتی دا شی ستادي سي دی لکه قرض څنګه چې قرض سړي سوال ملایږي د سی وستاده نفقته ته سوال ملاوي شي او سلورم مال اولګوا چې د قیامت رڼا د حاصل شي دا خو اسی زینو زینت ته د دنیا نمایش ته کدی ولګونو قیامت کې به ترنا ملو شي دا ذکر کوي شلم آیات کې سوره حدیث شرم آیات کې مال تاسو لپاره دا نمایش ته نو کنن دی ولګو نو قیامت کې بیا ستا په کار راشي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر دا دې فخر نمایش دا خاصی نمایش ته ها کدی ولګو نو قیامت کې ورنا شي دولسم یاد کې یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم د مؤمنانو او د مؤمنانو خزو مخکې ورسو برنا روانه نو ډول سنگار دی قیامت کې بدرنا شي که مصیبت لدی خو نه نو مصیبت نه د پکی په مال خرچو کچ نه د پشي الصدقه ترد البلاء مال ولګو چې د به کم دنه ترغیب ورکې انفاق ته دا سه قران مين مینس کې مثال نه ذکر کړي لکه بقره کې وراشي 200 یوش پته کې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال نه بیان کړ دي وم اصل د تنظیم حدیث پاک کی راضی ید الله فوق الجماع دا الله تعالی امداد د جماعت سره یو حدیث کې راځي الزم جماعت المسلمین د مؤمنانو چې الله ته گردنی خو دې دي داغه د جماعت سره ځان منسلک کا یو حدیث کې راځي من فارق الجماعت شبرا فقد خلا ربقه الاسلام عنه نقي چې د مؤمنانو د ډلنا څنګه ډډه کوي د اسلام کړي د خپل غاړې نو وستا د امیر اطاعت بکې حدیث کې راځي اسمی واتیو ولو کان عبدا حبشیه که یو غلام حبشي په تاسو باندې مشر ولې نشي کو تاسو به دا خبره منئ داغه د حکم اطاعت بکوي تنظیم د یو جماعت دلان نکار کول ډیر خلک یې توحید مسله بیانې خو تنظیم کې نه ما نه چې یوازې انفرادي مسله بیانې کې دونه برکت نه وي که تنظیم دلان دي شو مسله بیان کړي بیا به نه خیر زیات خور شي د الله امداد به سره شي دیو جنا د تنظیم د پاره مال لګول وخت لګول راغونډېدل یو امیر د اطاعت دلان کار کول پدې کې برکات دي پدې کې خیرونه دي د تنظیم د پاره درې قسم اصول قران بیانې یو تعذیب الاخلاق دیم تدبیر المنزل تدبیر المملکه تعذیب الاخلاق سیاست مدنی ورته ومي او تدبیر المملکه ورته ومي او دریم قسم اصلاح البیت تعذیب الاخلاق داغه د پاره لس امور بقره ذکر کړ دي ترجمه کې وداغه وضاحت کو سیاست مدنی داغه د پاره سلور امور بقره کې ذکر کړ دي وضاحت بیا کو اصلاح البیت د کور د اصلاح لپاره سوره بقره کې اتل احکام ذکر کړ دي ترجمه کې وداغه بیا وضاحت کو دا دغه شان دی سورته ال عمران کې پنځه قوانین ذکر کړل د پارا تاسیس د جماعت پنځه قوانین بیان کړنی اول عقیده به یوي دیم ارکان بساسو فعالی کار بکوي مسله به خوروي دریم لمبر اول عقیده به وي دیم اعتصام به د الله په کتابي قران بستاسو دستور عملی او دریم ارکان به فعالی مبلغین وي دعوت به ورکوې مسلې ته بخپل نشور کوله بل برابرې سلورم مال بلګوي او پنځم اغیار هغه په تاسو کې رازدار نه اغیار ته راز نه پاش کې دا قران ذکر کړ دي د تنظیم مسله قران په تنظیم باندې زیات زور لګولې داغه د پاره قوانین بیان کړل زی په زی دا منګ او تاسو ته خی چې تنظیم سره خپل جوړ ساتي د تنظیم د لاندې کار کوي زموږ مشر شیخ الله دی غریق رحمت کی دا وصیت هغه سر دی زوی راړم کور کشته خو ماته دور وړل ته معنی ری نو هغه کې هغه نقل کړ دي چې منګه د توحید سنت خدمتو کو جماعت جوړ کو او داغه د پاره موږ شورا کولا اوس د دنیا نه زما زما خپل شاګردانو ته مرګرو ته دا وصیت ته چې د دې مسلې د اشاعت د پاره د بدعات او رد د پاره میاش کې وزل را غونډېږي خپل مشوره وکوي د خپل امیر اطاعت وکوي دا هغه د امارت د لاندې مسله پروي دا هغه د مرګ په وخت وصیت دی ژوندانه باندې د توحید د مسلې غم کړو او چې دنیا نه تنوم په دې مسله باندې په دې غم کې لاړ هغه وخت چې خبرې لوګ کولې شي دا بیا د درې ورځې وروسته بیا وفات شوی اتاو مسله آداب دي ځان کې آداب پیدا کول سوره حجرات او آداب ذکر کړ دي یو ادب داده د الله او د رسول خبر او منئ اول آیات کې فلا تقدمو بین یدی الله ورسولی ممخ کې کېږي د الله او د پیغمبر نه فلا تقدمو بین ذل و رسولی ممخ کې کېږي د الله او د پیغمبر نه الله او د الله رسول چې سوی ناغه به منئ ځان نه پکې چا کو نه جوړوي ځان نه پکې نه جوړوي الله او د الله رسول چې سوي نه هغه به مني هغه مخ کې کوي وګوره چې په دې شی الله خوشحالي کې خبر کی پیغمبر خوشحالي کې خبر کی دیم توقیر د پیغمبر د پیغمبر عزت پکوي او دا ذکر کوي واده خادي په خپل طریقه مکوا غم په خپل طریقه مکوا او دغه شان دي خوشحالي په خپل طریقه مکوا پیغمبر او د پیغمبر صاحبو چې کوم کړل نو په هغه طریقې کوا فوق صوت النبی لپاس زواز پیغمبر دا دوا دریمو تحقیق فی الامور تحقیق به کویش پغه میاد کی یو نا خبر راغې خبر راوړو نو ته تحقیق کې دا آداب دي دانه چې زوی دراغه ولی پلان کې والي متلوړ لالي هغه وې او شور سرغب جوړې تحقیق وکا د خبري معلومات وکړه چې دا خبر ده کنه د سیدا وکنه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين شيبا پاره چې کړي مو دې پیمانه بیا به پیمانه چې ولا تحقیق مولونه کوم یو سری تور سوالا دا مولا کرامات نه منی دعا تراشه کینا زمنګ نه تاسو کا کرامات د اولیاء حق دي څوک به انکار وکي خو خدای توب نشته دعا نه منی موږ سره کینه ته بوزو کوه دعا منی کنه دعا شته د عبادت مغز ده بدعت نشته دغه شان تیار او تحقیق او کزان په کاسی لکیر کې فقیر ما جوړېګا چانه دی ورېدل جو بس قران نه ناراضي او قران ته نه کینه دا خو پنځ پیری دي کرامات نه منی او دعاګان نه منی او خیراتونه د بوسخه کې کولاو کړل ملګرو منځ کې اختلاف راغی کینو صلح ولو کا جوړولو کا کم یو ته ګنای ناغره زورن ورکا او سزا ول ورکا پینزم ادب توقیر الارکان د ملګرو ادب بکوي یو لسم آیات کې دا ذکر کړي او شپغم نهي عن الاسباب الممزيه الى النزاع دا سی کار نه مکو چې تاسو منځ کې بغض او تاسو منځ کې جنگ پیدا کړي دولسم یاد کې ذکر کړي آیات دولسم یا ایو الذین آمنو اجتنبوا کثیر من الظن مؤمنانو د ګمان نه ځان بچ کئ ان بعضن اسم بعض عمل په ګنا هغه د ګنا بعض عمل په ګمان هغه د ګنا یو ګمان د ګمان خو غیر اختیاري شی دی یو پاغه عمل نه کور کې پې کم شي ته انګور مسکلني دا اوس ګمان دی څوکرالو هغه تکې نه سي سړیا پې کې د مجانیم په نیمه نه انګور مسکی دا اوس عمل لې دا عمل په ګمان باندې حرام دی یو ګمان دی ګمان غیر اختیاري شی دی یو پاغه باندې عمل نه عمل ګناه دی وم ادب ذکر کئ الفضیلت والارکان داری مقاصد سمانیه توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالیوم الاخر دته وی سوابق دته وی مقاصد اربعه او جهاد انفاق تنظیم آداب دته لکی ملحقات لواحق نو قران پاک د دې اته ورنو بیان کړي دا تاسو و مقیده شو مقاصد سمانیه بس ته بدل اکتفا شو ها صرف و جمیل قول مالیت والبدنیت لشاعت الدین